او په نزول کې دوا ویم ده د سوره نوح نه رس نازل ده مقصد د سوره ابراهيم بیان وظیفه الرسل وحرصهم على اخراج الناس من الظلمات الى النور ابراهيم کې ذمہواری د پیغمبرانو ذکر کړي او حرص د پیغمبرانو چې خلق به د بيدینۍ د ظلمتونو نه درنا د ایمان ته څنګه راوباسي بیان وظیفه الرسل وحرصهم على اخراج الناس من الظلمات الى النور بمقابله اعراض اقوامهم والتثبت للنبي صلى الله عليه وسلم والتوعد للظالمين دویم قول بعض علما وی وی د ابراهیم مقصد څه دی المقاصد العالیه من کتاب الله د قران خټ خټ لوی مقصدونه سوره ابراهیم ذکر کړي شمار مقاصد عالیه یو مقصد مقصد نزول القرآن قرآن الله څه را لېږلی دی دا به ول آیات کې ذکر کې لتخرج الناس من الظلمات الى النور دویم بدا ذکر کې چې قرآن د تبلیغ کتاب دی القرآن کتاب تبلیغ العباد آیات 250 کې هذا بلاغ للناس دا قران تبلیغی نصاب دی د خلکو لپاره د خلکو نه تبلیغی نصاب ګډوډ شوی دی نو الله ته تبلیغی نصاب ذکر کوي هاذا بلاغ للناس دریم تخویفات به ذکر کی کافر ہوتا دویم آیات دریم آیات شپږم آیات څوارلسم آیات پنځمه مسله التثبت ويمثلورما لاهل الايمان اے مومن اکلک شا ویش دیرش کې بدا ذکر کی پنځمه مسله بیان توحید الله وما مساله بیان نعم الله علی البشر د الله نعمتونه په انسانانو د شپږمه مسله اتریش آیات کې او دا وما د دریش آیات کې اتمه مسله نموذج من شکر نعم الله نموذج من شکر نعم الله هغه چا چې د الله د نعمتونو شکریا ادا کړې ده دا غي نمونه ودیر شي ابراهيم عليه السلام نحم مساله بیان ربوبیت الله سبحانه وتعالى د الله یو خاص توحید چې هغه ته ربوبیت وایي پنځه دیر شپږ دیر شو دیر اته دیر یو څولېخ پنځه دیر شپږ دیر و دیر اته دیر یو څولېخ کې لسمه مسله التذکیر بأیام الله للعباده دې خلکو له تذکیر ورکړه الله پر ایام باندې د الله ایام څه دي ابن عباس وی د الله نعمتونه او مقاتل وی د الله عذابونه په دواړه دي عذابونه بیان کو نعمتونه بیان کا نو باز علماء وی چې دا مقصد د ابراهیم دی لس مقاصد عالیه د قران قرآن الله څل را لېږلی دی قرآن د تبلیغ کتاب دی تخویب کافرانو لا تثبت اهل الايمان لا او توحید د الله حالت د هغه چا چې د الله نعمت بدل کړی دي د الله نعمتونه په مخلوق نمونې د شاکرینو ربوبیت د الله او بیان د تذکیر په ایام الله باندې دریم قول بعض علما وایي چې د ابراهیم مقصد څه دی بیان نعمت الايمان ونقمت الكفر بیان نعمت الايمان ونقمت الكفر د یو لوی نعمت تذکره کوي چې هغه ته ایمان وي او د یو لوی عذاب تذکره کوي چې هغه ته کفر وي دا د ابراهیم مقصد دی بیان نعمت الايمان ونقمت الكفر زمنګ مشایخ شیخ القران سے اصل کلام کې لیکلي دي چې مقصد د سورته ابراهیم څه دی خلق د تیارو نه رڼا ته ایستل په واسطه د قران او تذکیر په ایام الله چې واقعات دنیوي او اخروی دي او اثبات د توحید او رد شرک په ادله عقلیه نقلیه امثله اسماء الحسنا باندې وای دا مقصد د ابراهیم دی خلق د تورتمونو نه رڼا تر ایستل په واسطه د قران تذکیر به ایام الله چې هغه واقعات دنیوي او اخروی دي اثبات د توحید او د رد د شرک په درې چیزونو ادله عقلیه نقلیه یو امثله دوا اسماء الحسنا درې خو دې صورت کې چې لږ جوور تدبر وکړې شي نو الله زمون ذهن ته دا خبره راچلې ده چې د ابراهیم مقصد ده التذکیر بأیام الله والتفرقه بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان بس ابراهیم کې دا مسله ذکر کړي د الله په ایام خلق له تذکره ورکا او دو جماعتونه دي چې یو ته اولیاء الرحمن وي او دویم ته اولیاء الشیطان وي د دې مینس کې تفریقه څنګه د صورت اول ته وګورئ لتخرج الناس من الظلمات الى النور اولیاء الرحمن د اصحاب النور دي اولیاء الشیطان اصحاب الظلمات دي وویل للکافرین من عذاب شدید اولیاء الشیطان الکافرین اصحاب العذاب وما ارسلنا من رسول اولیاء الرحمن متبعین د رسول او دا په دې طریقه باندې د موسی علی السلام واقعا چې دا د الله ولیو فرعون چې د الله د شیطان ولیو د ابراهیم واقعا چې ابراهیم ولی الله قوم اولیاء الشیطان وقال الشیطان لما قضی الامر بيد شیطان او د رحمان چې کوم دوستان دي هغه دواړو تذکرہ ذکر کړي لا يعلمهم الا الله الله وی ایا دای ته د مخکینو حالت نه دی راغله چې د نوح علی السلام قوم عادینو سمودینو او دای په سیروستا لا يعلمهم الا الله چې د الله نه ما سوا بل څوک نه کوي دی وجه نه جامع البیان یو روایت راوړی دی چې کذبن نصابون دا کم خلک چې دا نسبونه وای زه د پلاني زوی ما هغه د پلاني دی او پلاني دی وای دا ټول درو جن دي ځکه الله وای چې لا يعلمهم الا الله ابن عباس وای وای د عدنان او د اسماعیل علیہ السلام په منځ کې فردو ایدیهم فی افوائیم دی واپس کړیو څه شی واپس کړیو لاسونه واپس کړیو په خلو د دې کې دا جمله په دې آیات کې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه وی وی هاذا علی التمثیلی دا مثال دی هاذا علی التمثيل دا بنا ده په څه شی باندې په مثال باندې بنا ده اصل خبره دا ده دې جمله کې درې معناګانې دي فردو ایدیهم فی افواههم کې ایو معنی باندې د آیات د امثال القرآن نه ده امام بخاری وایي اوله معنی دا ده چې د ردو زمير راجه ده کافر وتا او د ايديهم نه دا زميرم کافر وتا راجه ده او د اقوایهم زمير دم کافر وتا راجه ده څه شه ده چا ته راجه ده کافر وتا راجه او مقصد د جملې څه ده غیر الکفار علی المؤمنین غیظ الكفار علی المؤمنین دا کافر مؤمنانو ته دسی غصې چې کله د مؤمن ترقی یینی نو دوی دا خپل غوته را واخلي او په دې خپل خلو کې واپس کې او چکونه په لګي چې هاي هاي خلق وګټل او لکه چې مؤمنان مخکې شو نو به ما معنا دی پردو واپس کړیو دي کافرو ایدیهم خپل لاسونه فی اقوایهم په دې خپل خلو کې للعز چې چکه په لګاو ولی غیظا علی ایمان المؤمنین چې دا مؤمنان ایمان کې څومره زیاتیږي نو دایله په غوسه ورتله نو په دې توجیه باندې دا زمایر ټول کافرو ته راځي دي او دا لا سونه واپس کړیو د څه د پاره ليعز عليها چې په دې چکونه ولګي دا ولی غیظا علی ایمان المؤمنین چې د مؤمنانو ایمان ډیریږي نو دای له غوسه ورسي دې معنی باندې پوه شئ پردو واپس کړیو دې کافرو ایدیهم لا سونه دې کافرو فی اقوایهم پخلود دې کافرو کې ولی للعز چې چکونه په ولګي ولل غیظ علی ایمان المؤمنین او چې د مؤمنانو په ایمان باندې دې څه شي غوسه شي او د دې خارج کې د سي مثال دی یو دو کسانی او دا غي دی یو بل سورانه نو چې دا یو ترقی کوي نو دی بل وس نه کیږي نه دا خپل دی دا ګوته دی خپل کې ور کې چک کې لګي چې غرق شو متبا سم اي څه وشو دا به څه کیږي د معنا باندې پوښوي دا یو معنا ده دویمه معنا دا ده چې ردو ایدیهم واپس کړیو لاسونه په خلو د پیغمبرانو کې دردو زمیر راجه دی چاته کافر ته او د ایدیهم زمیر راجه دی چاته ودکه گئیمو کافر ته او د افوایهم زمیر راجه دی چاته د انبیاء ته ابو صالح دا معنی کړی دا او معنی دا دی واپس کړیو دا لاسونه په خلو د پیغمبرانو کې ولی لمنع الكفرت الانبیاء عن الدعوه الى الله دې کافرانو دا دغه منې کول د انبیاو چې دوی الله ته دعوت ونکړي رد الكفار ايديهم في افواه الانبياء ولي منعا للكفار منع الكافرين الانبياء عن الدعوه چې دا کافران د انبیا د څنګه منی کی د دعوت نه منی کی دا دو توجیهګانی وي دریمه توجیه امام بخاری سیب کړی دا امام بخاری وای وهذا على التمثيل وای دا بنا ده په څه باندې په مثال باندې اوس دا مثال به څنګه وي وای مثال به دسی کستا سي خیل کړي لګی شي یو دوه کسان چې او غ یو د بل مقابلي او د یو بل سیورانه او دا یو خبره کوي نو دا بل د الله سره اخلي او د خلک یې ورګي چپ شه دروغ جن او دروغ یو فلان او فلان وای دا تمثيل د دیو دی د انبیانو چې بکله دعوت کوو نو د کافر به سم چاو دی دل او د لاسونه به د پیغمبرانو د خلو خلو کې ورکول چې مړ تاسو ته ګوري او پیغمبران ته تاسو ته ګوري دعوت ته تمثيل چې بخاري وای دغه دا مقصد دی چې دا تمثيل دی او معنا دا د رد الكفار ايديهم في افواه النبيين لسكوت الانبياء چې د انبياء څخه دا چپ کی دلته یو بل معنی مشته ده فغلګه د بعیده غونته ده هغه دا دی چې د انبیاو چې د قوم کله خلاف وکړ نو دوی دا خپل ګوتې راواغستې او د خلی کې کې خو دې تعجبا علی کفرهم چې د دوی په دې کفر هیڅ کو تعجب کو به به معنی دی واپس کړیو پیغمبرانو خپل سونه په خپل خلو کې د وجه د تعجب د کفر د دینه خدا خبره لګه کمزوري زکه ده چې وقالو انا كفرنا بما ورسلتم به دا عتب په بیان صحیح کیږي ځکه به بدا قول د انبیاء شي کما تب ما تب نه لري حکم یوي او دا قول د انبیاء نه نو لنډ دا ده چې آیات کې درې توجیهګانې دي یو توجیه دا ده چې کافر خپل خلو کې خپل لاسونه ورکړي چکونه په لګول د مؤمن په ترقې غوسه کېدل دیمه معنا دا ده د کافرو د لاسونه واپس کړي په خلو د پیغمبرانو کې لمنع الانبیاء یعنی دعوته چې انبیاء څنګه مني د دعوت او درېمه معنا دا ده واپس کړیو لاسونه په خلو د پیغمبرانو کې بخاری وای دا مثال دی لکه څنګه چې د یو چا خبره په چا بدلېږي نو په دې خله کې وللا سور کې غلې کېږي او غلې دې کما نو دا مثال دی د عمل د دی د پاره د سکوت د چا د انبیاء علیهم السلام مثال باندې پوه شوي دویم مثال چې د کافر عمل د باطل دی مثال لبطلان اعمال الكافرين کدی کافرانو څه عملونه کړی دي خدا عمل هنددای د باطل دی مثال د سلی ورونه تاسو لږه توجه وکړئ یو سړی څه دی د سورۃ رات کې له تاسو په دې باندې کوی نه شي د وسپوري وای مثال الجنه التي وعد المتقون دا مثال پاتې شي مثال د قران چې راځي کنه نو دا به هغه څه کې وي چې انت مشبه مشبه به دواړي دا آیات مثال الجنه مثال په معنا د وصف سره حالت د جنت صفت د جنت هغه نو دا د شي مثال نه دی چې د ممثل او د مثال مشبه مشبه به تطبیق منځ کې ضروری دی کې او کته کې وایي نو دغه دی چې بس حالت د چا د مثال د جنت چاغي کې وبدي نو د دنیا د وګو سره تشبیه ده ظاهر دا دی چې دغه د آیت الامثال کې نه دی بعض خلکو حساب کړی د ظاهری د دې مثال د ټکی نه خدلته ظاهری معنی دا چې مثال په معنی د حالت او د وصف سام دې آیات کې مثل الذين كفروا دا مثال دی د څو د بوتلان د اعمالو د کافر مثال د سره ورونو تاسو د مثال باندې ځان پوي کړئ چې به د قران نه خوان راوچت کړئ مثال دا دی یو سړی دی هغه د یری کار کوي یره پیژنې لارګه چې وسوځي او د دینه هغه یره راوځي تاسو پرسی ولرونو ته څنګه ویرا مالته ها بسنده قشه دای رچدا د دې یو مثال ذکر کړي یو سړی غر لتلې دی دا چې څوک دی غرونو کې پاتې شوی هغه ته ډېر خپته لګي په دې غر کې یو بوټي چې څوک ته برړ وي او څوک ته یو شی وي څوک بل څه دا غي ډېره بهترینه ایري دا ایره په بازار کې خرڅيږي نصاره نه نصارو کې چې څوک یو شي کې څوک بل کې چې هلند دا دا چې یو سړی دی لاړو د غم نه لرګي راوړل یو ځکه څوکړه جمع کړه دې ته ور واچو د لرګي وسوسول لوی ډېره د یری څه شو جوړ شو دی خوشاله دی چې زه به لاړ شم اوس به بوجایګانې راوړم او د دې یورینه به ډکه کړم نا څه به چې ګورو یو تور ورېز راښکاره شو د دې تورې ورېزې سره یو تیزه سیلۍ راغله سړی لا بوجۍ لاس کې دیو ته ولاړ دی او بدن ته پڅ چلو شو او دا هوا او تدین شو نو دا یره ول دسه زره زره کړه چې بالکل یې ختم دا سړی دا یره بیرته شیره غونډه ولې نيش دوباره کدی زیو د غرنه لرګي راوړي به مشکل دی لکه دا خو یو سړی شوی دی به د خاتون دی نو لا یقدرون مما کسبوا علی شیء بس تجارت هم برباد ګټ هم برباد ستړیواله ما بس لا دغه شان زما ورونه مثال د اعمالو د کافر دی دا کافر چې کله خیرات ور کوي کله روپۍ ور کوي کله جمعات جوړي کله بل څه کوي کله بل څه کوي د دې مثال د سیده لکه د غرنه چې لرګي راوړي صحیح ده کنه لرګي را جمع کړ جمعه ته جوړ کړ لرګي وسېزل نا څه بدته مرګ را ورسېد مرګ چراغه د عملونه ول د سي برباد کړ لکه تیزی سلی چې دا یره واله نو لا يقدرون مما کسبوا على شيء نو ته به ثواب ملاويږي او نه دوباره دا اعمال شي کولای او مما کسبو د دینه مراد ورځ د قیامت ده نو معنا دا ده لا يقدرون الكفار يوم القيامه مما كسبوا على شيء من مما عملوا على ثوابنا د کافر چې کوم عمل کړی دی نو دې ته اجر او ثواب نه ملاويږي او دویم قول دا دی چې دا لا يقدرون اصحاب الرمات ته مراد دي وس نه لري دا د یری والا ولی ځکه دا یره چې شوی دا نو دا د څه نه شوی دا د لرګینه چې سوی نو د دې کافر عملم سوی دی نو عمل چې اوس وجبه کی څه نه عثمانه ته وګورئ مثل الجن الذين كفروا مثال د اعمالو د کافرو چې کفر کړي په خپل رب دې دواړو آیاتونو کې الله مسلسل دو مثال ذکر کړي څو مثال ذکر کړي دو مثال اجمالی یو یو ټکی تویم به مثال ویم به تطبیق کوم ان شاء الله اولنې مثال کلمه طیبه ده دغه خپل قصوي به وي و مې نه ورېږي صحیح پوی نشو دوا یو کلمه طیبه او دیم کلمه خبيثه او دې کې څو ونې دي دوا شجره طیبه او دویمه شجره خبيثه یو تفریقه وا بین اولیاء الرحمن او بین اولیاء الشیطان نو کلمتن طیبتن دا کلمت اولیاء الرحمن او کلمتن خبیثتن دا کلمت اولیاء الشیطان نو معنا دا ده کلمت الاولیاء الرحمن مشابهه بشجره طیبه وکلمت اولیاء الشیطان مشابهه بشجره خبيثه دا د آیاتونو لړ مقصد شو وس دې آیات اولنی لرا شي الله وی نبی ته نه ګوري ابراهیم کې د الم کلمه یو څلور ځای ذکر ده دلته د الم مقصد څه دی تذکیر بالامثله مقصد په کې څه دی تذکیر بالامثله الله وی نبی ته نه ګوري کیف ضرب الله ضرب معنا د بیانه سره دا معنی نه کوي چې الله څنګه پډانګو والی دي نه غزدن معنی نه ده بلکې دلته د ضربه معنی د بیان کردن الله څنګه بیان کړی دی مثلا تنوین د تنکیر د پاره دی ناشنا مثال یا تنوین کې تعظیم دی څه ډیر غټ مثال دا مثال د څه دی کلمه طیبه د هغه کلمې چې هغه پاکه کلمه ده دا پاکه کلمه څه ده عبد الله ابن عباس وایي دا د توحید کلمه ده مجاهد وای دا پاکه کلمه د ایمان کلمه ده او دریم قول دا ده چې د دې پاکه کلمې مقصد کما کلمه ده کلمه د دعوت ال ایمان ده اے ورونه لا اله الا الله دته کلمه د توحید وای او محمد رسول الله دته کما کلمه وای رسالت دا توحید او رسالت چې راجمه کې الیه یصعد الکلم الطیب دا کلمه طیبه ده او دا کلمه طیبه کلمه طیبه ده چې هغه کلمه د څه ده د توحید او د رسالت د چا د جناب محمد رسول الله علیه السلام د دې مثال الله ورکړي د یو ولې سره خدا ونه د پنځو صفاتونو والا ده یو صفت شجره ده ونه ده دویم طیبه ده دریم اصلها ثابت جرړ مضبوط دي او څلورم وفرعها فی السما څنګه بر اسمان کې دي او پنځم توتی او کلها کل حین باذن ربها توتی وکلا کل حين باذن ربها د دې میوه ار وخت ملاویږي ګوري ورونه ونه ده خو هڅ ونه ده چې هغه کوم ونه ده پاک ونه ده او پاکواله دا ده چې د دې جرړې زمکه کې مضبوطی دي او څنګه بر اسمانونو ته رسیدلې دي میوه هر وخت ملاویږي دا مثال د چا دی ها د کلمې طیبه دا کومه ونه ده د دې ونې باره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل امتحان غوښته او امام بخاری په دې باندې باب ذکر کوي په کتاب العلم کې باب عرض الامام المسألة على أصحابه ليختبر بما عندهم من العلم امام بخاری ډیر خیر سره دی ګوره دې باب کې یو اشاره دی ته کوي چې دا طالبان چې دي دستا ورونه دي اواز خلک ټول ورځ بس په دې چوبي پلانې مې شاګرد دی بل مې شاګرد دی بل امام بخاری وای نه دا دې مرګري دي عرض الامام المسأله على اصحابه دویم دا دی امام بخاری دې ته اشاره کوي چې اے عالمه اے استاذا دا تعالی چې څوک راغلي دي دا د سیدل کستا مقتدین چې او ته د امامه نو چې امام به ودس شو ګرځنه چې مقتدی جمع خراب نه کې نو ان الناس لكم تبع اذا جاءوكم فاستوصوهم بالخير دا خلق الله ستاسو اتباع ګرځولې دي چې کله دای ستاسو خواله رال نو دای ته خیر وخی وي ځکه تاسو امامان وي او امام به خیر خي او دریمه خبره د امام بخاری چې د ظاهر ترجمه الباب نه معلومیږي هغه دا دی چې امتحان غسل د سنت عمل دی عرض الامام المسأله على اصحابه ليختبر بما عندهم من العلم او امتحان ته خبره وای امتحان متوي خبره متوي خبره ته ولي وای ځکه طالبم خبر شي زه په څونه وبو کېما پلار او مور هم خبر شي چې د دوی نه څه تپې زړې کړې دي او کنه سبق یې ویلې دي استاد تم پته ولګي چې ما دا پاری کړې د څه زین نیولې دی او کنه اختبار دی کنه خبره ده امتحان مرته وي سره چې کله د خیرن او صفا جدا شي هغه ته امتحان الذهب وي بس امتحان کې د اخیری او د اصل مال جدا کیږي تاسو مقامات ویلې دي روزه دي سروجي چې خلق باندې امتحان کوي نو هغه ته وایي وها انا اختبي لكم خبيئه قد خبأتها لكم زدت یو پټه خبره د سره نه وایي او باسما امتحان د باندې کوم او به ته وایي وي عند الامتحان يكرم الرجل او يحان کله امتحان کې سړی عزتمن شي او کله کې څه شي ذلیل شي امتحان د سنت عمل دی ابراهيم السلام نه الله امتحان غوښته دي احکام تکلیفیه چې دي دا ټول امتحانات دي حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دا فتنه امتحان امتحان به مخلي مدرسه کې امتحان غوښتل د ضروري دي رسول الله علیه السلام صحابه ته وایي اے مرګرو ان من الشجر شجره دی ونو کې بعضې د سی بوټي دي و دی وی کې یې وي لا يسقط ورقها چې هغه پانی نه غورځي وانها مثل المؤمن او دا د مؤمن مثال دی حدثوني ما هي ما ته وی وی دا کوم بوټي دی شابه دا سی بوټي دی پانی نه غورځي او د مؤمن مثال دی نو صحابه چا ویل چې عبد الله بن عباس خو ویل چې دا شجره فی الجنه دا جنتی ونه ده او قران کې شجره طیبه ویل شوې دي چا یو څه ویلې چا بل څه ویلې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي پلار ته لګې دی وای بابا زما دې زړه کې رال چې انها النخله چې دا د څه شي ونه ده دا د کجوري ونه ده په ډېر مشران صحابه ناسو نو فاستحيت ما حیا وکړه نو پلار یو ته وای زما بچیا کدا تا ویلی وې کنه نو قسم په الله دا مال د سرو سپینو خانو نه غوړه یعنی مال د غاڼو د خوا ځکه بخاری کې دا دی چې لوی نعمت د انسان باندې دا دی چې هغه خپل اهل په دین کې په ترقی ویني د عائشه نه روایت امام بخاری راوړی کتاب تفسیر کې ګور دا ونه چې دا نو نبی علیہ السلام هم به ویلو چې دا د کجوري ونه ده د کجوري ونه د حدیث کې تشبیه د مؤمن سره ور کړی دا ونه یو وجه دا دی ورونه د مؤمن خبرم د خیری د مؤمن کې ناستلم د خیری د مؤمن وتلم د خیری او د کېدلم په خیری او پاتېدلم په خیری او کجوري ونم ټوله خیر ده پانی دی میزره دی لرګی دی میوه ده دا ډوکی مولا اوس خلک مې دکې د مدینه کې خرڅي ګوي دا د ګردو علاج دی نو کجور هم ټول خیر او مؤمن هم ټول خیر او بعضو روایت د مسند احمد کې دي چې انها مثل الانسان دا کجور چې دا نو دا د انسان په شان ده وای دې کې څه پیدا ده نو چا مختلفه توجیهات ذکر کړي دي خو ګوري ورونو د انسان هر اندام چې دی د زمکه تمایل دی او د کجوري هر پانه چې ده د زمکه تمایل دی چا دا توجیه ویلې ده چا دا ویلې دي د کجوري د انسان چې لاس نه نه ژوندې پاتې کېدې شي چې خپې نه يم شي پاتې کېدې که وخت کټ کې بوچه انسان به ګرځي که پوزه دې کټ کې مشرم به ګرځي خو ژوندې پاتې کېږي که وستر کې نه يم ژوندې پاتې کېږي چې د انسان نه سر کټ کې د انسان پاتې کې دي نه دا مشرکان غوې د خرونم به خپل دي چې دوی وي د پلانینه وې سر پر زیدل او به سر لاس کې نیولې سر خلک په چټ نيسي په لاس یې نه نيسي د قشانورونو د کجوري د ونی مثال دی د څه شي مثال دی د کجوري نه تخران د وې څنګه تی وې هر څه تی وې د پاتې کیږي خود دې چې غسر کې کم تیغ دی بچ هغه دې تی وو ختم دی وانها مثل الانسان نو الله رب العالمین وای د کلمې طیبه مثال راشي وسه پشان دا غونې دي چې دا غي جرړ زمکه کې مضبوطی او څنګه برڅي خوري د قشان دا کلمه طیبه چې توحید ده د دې جرړ جرړ څه ده زمکه کې مضبوطی دي زمکه کې څه ده د مسلمان زړه دی او دې کې سم ورننه وتی دي او د دې بوټي پانی یې کړه ګوره د دې ولې د پاره سي لخلې وخوځوي جرړي زیلی سټي نو دغه شان دا کلمم سټي دي د سینې ته نوته دا په سینې کې دنه په سړک ورننه وته دا که مؤمن خدا ایمان دنه زړه کې کنه نو سم جاله دنه زړه کې جوړه کړی دا نو دا مشابه دی دا قونه سه چې جرړې څي زمکه کې مضبوطی دویم د دغه ونی څنګه بر ختلی او هر طرف ته مایلی د دې مؤمن د اعمالم بر را ختلی منځي روزي زکاتی حج عمره بلی بلی بل, بلی بل دا څنګه برتلی کنه نو د دې مؤمن عمل الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه نو دا د کجوري ولدا او جرړي دا ایمان دی چې زړه د مؤمن کې دی او څنګه د اعمال د مؤمن دی چې الله دې ایمان په وجه بره ورخیږي به ورونو دې آیات کې دام ډېر اجمع آیاتین دی کله کې منګ او تاسو لږ سوچ وکړو نو دې آیات کې به یو خطبه من شروع کو څه شی به شروع کو یو خطبه به شروع کو او دا د ابراهیم د آیات به ویو او زما یقین دی چې 1500 خطبه به پته کې ولې چې وای مان د جمعې خطبه ختم شوې نور څه شی ویو راشه سورۃ ابراهیم کې تایات ویما چې ان شاء الله وتعالى کله خطبه دې کې کیږي څنګه ګورې وتا ای ورورې تشبیه ته ایمان ورکړې د څه سره د ونه سره د دې ونې جرړې دي خکته سټه انده د دې ونې څنګه دي د دې ونې میویم دي دیونه باندې کله اپته مرضی چنجم پی لګي نو دلته به یو موضوع شروع کې دا ونه څه ده په زړه د مؤمن کې ناله شوې ده نو ته به د زړونو باز شروع کې چې قلب مطمئنه دی او قلب سلیمه دی زړه په څه سختيږي او زړه په څه نرميږي نو چې دا موضوع دې شروع کړه نو تا پټه وته وکړه نو بیا کدي خیر کړی دی وای چې د دې بوټي جګړې دي نو د دې مؤمن زړه کې ایمان بالله به زما ورونو دا ونه تلې د پورته دسه نو بار د دې څنګه راغلي دي نو دا شعب الایمان دي د ایمان څنګه دي کنه دي نو دا و او یا شعبې نو و او یا خطبه دي دا شولې نو به کله کله دیونه ته مرز ولګي مرض یې څه دی ایمان تم کله مرض ولګي نواقض الايمان ایمان د سړی نه څه شي خرابوي نو تقریبا شل پنځیش خطبه دي دا کوي به دا ولي کوي د دې ولې پیدي نو د ایمان فواید به دا ولي کوي د دې ولې کرون کې نو صفات د رب العالمین به دې ولې کې الله کم خیره چلے دي نو دې کې ولي کوي هغه فضیلت او خیر د مؤمن نو دا ډېر یو نشه عجیب موضوع ده دا ونه چې دا دا چې د زمکه نه راختلې ده دا میوي دي دا میوي په څه شي خوړل کېږي وګورو باندې خلک میوه خوري کنه په پوزي خوري ها لې باندې نو زما استاد جبا دا نو ولي کده جبي ضررونه خیر دې خبره باندې په جبه باندې سړی مرتد کیږي خزه به طلاقيږي د ایمان نه پیوزي چې څه پیوي به ولي کده جبه فواید به د انبیاء او جبه به د صالحین او جبه به د عابدین او جبه به د علما او جبه به د مفتین او د قاضیان او جبه او به د جبه نماینده لاندې قلم دی نو به د قلم مسائل یره کته کم څه کم 50 جلد کتاب په دې آیاتو نه لیکل هو غواړي نو دا ډیر جامع مثال دی دی آیات کې الله تشبیه ورکړی دا د کلمې طیبه چې کلمه د توحید ده د څه شي سره د پاکه ونی سره پاکه ونه څه ده د کجوري ونه ده او عبد الله بن عباس سم نه دام نقل دي چې نه دا کلمه ته شجره طیبه د توبه نه ده جنت کې وونه ده چې هغه ته څه وي توبه توبه لهم او توبه هغه ونه ده چې 1500 کال تیز رفتار اس دغه سورې نشي ختمولې او د الله نبی په ویلي وقرؤوا ان شئتم وظل ممدود عبد الله بن عباس وی د کشجره طیبین مراد څه دی ولا د څه ده د جنت ده خدا خبره کمزوري ده صحیح خبره هغه چې کوم محمد رسول الله کړی ده او د تفسیر د قران ویلې کیږي الله وی فنت والا نو فن دا دی چې د توحید کلمې خدمت وکړه دا پاکه کلمه د الله به نفس او صفای کی الله به دغه پاکه ولی د ایمان ته وروخیږي او رب العالمین به دی د جنت د توبه ولی هغه نعمتونه تا ته سکی ها درکی مثال باندې پوښورونو دویم مثال ومثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت نجتست من فوق الارض ما لها من قرار ربته د مخ کې صدا ده مخ کې کلمه طیبه او اوس کلمه خبيثه ده یا مخ کې مشببه شجره طیبه وا نو دلته و شجره خبيثه ده قران کې نه قسمه ولي ذکر شوی دي شجره اليقطين شجره ادم شجره طيبه او شجره خبيثه او شجره الزقوم د نه قسمه ولي قران ذکر کړی دي الله وای و یو دویم قسم لونه ده کلمه ده چې هغه کلمه څه ده فلیته ده خبيث د خبث نه دی خبث ویل کېږي پلیتوالي ته ګند کېدو ته دا خبيثه کلمه ده کلمه سم خبيثه شي کلمه خو خبيثه نه نو یو خدای دې چې دا د نحوینو خبره ده چې خبيثه صفت د کلمې نه راځي بالکل راځي د سړی مرضی د خزی مرضی او د کلمې مرضی سورې نور کې براشي ان شاء الله او دویم دا دی چې دې کلمې ته خبيثه وای ځکه يخبث صاحبه صاحبها د دې مرګره چې دې هغه پلي کیږي په دې باندې الله وی و پلیت کلمه ده دا پلیت کلمه ده کفر ده دا پلیت کلمه ده شرک ده دا پلیت کلمه ده دهریت ده دا پلیت کلمه ده الله ده انکار ده د دې مثال د څه ده که شجره خبيثه د یو پلیت ونی مثال دی بیکار ونه پلیت ونه خود دې ونی مې یو څو صفاتونه دي یو شجره ده دویم خبيثه ده دریم نج تست من فوق الارض د زمکه د بره نه راټکېدلې ده د نج تست من فوق الارض کې دوه معنی دي یو معنی دا دی دا جرړې زمکه کې مضبوطی نه دي د دې خاورې په سر خوري شوې دي او دویمه معنا دا ده نجت السط چې د زرغونه شوی ده من فوق الارض د زمکه د برنه اوایي راټه کېدلې ده او بل دا دی چې مالها من قرار د دې څه قرار نه دا کومه کلمه اوله ده چې الله وای دا خبيثه ونه ده عبد الله بن عباس ته چا ویلې چې دا خبيثه مرداره کومه ونه ده چې د دې قرارې نشته ده او د زمکه په سر راټکېدلې ده نو عبد الله ابن عباس وتوي چې انها شجره لم تخلق دا لا اوسه پورې پیدا شوې نه ده خو الله رب العالمین د دسې یو ولې سوله تشبیه ورکړې ده دویم قول دا دی علما وایي چې دا شجره الثوم سوم او سوم دا د وګي بوټه ده دغه ده دا د وګي بوټه چی کنه دا غټي او کته جرړې نه نه چې تصد من فوق الارض بس د زمکه په سر ده د پیاز او د وګي ده نو چې وړو کې ماشوم د کور کې ملته ورځي دا کافر د کلمې مثال د زړې غټي د وګي ده وای د دې دا معنی ده دریم قول باز علما وای او دا ډیر مشهور دی چې انها هي شجره الحنزله دا د مړغونی او د مارکونډي ونه ده که خیلم کړي یو رونه د مارکونډي د شنه اندوانه د وړي وړي دانی چې څوک ته مارکونډي وای څوک ته مړغونی وای او څوک ته ترخه هندوانه وي د دې دا بوټي ډېر خوږ شو خور شوی دا سړي د سینې ولې نجو تست من فوق الارض د زمکه د پاسه خوري خو مالها من قرار کې یو وړو کې ماشومې د سټې ته زور کې سب سره وځي به به دا ټول زیرا کوي ځان بس د قشان مثال د څه شي دی شرک د کلمې دی چا دا ویلي دي چې دا یو ونه ده څه شی دی ورونو یو ونه ده زمکه کې جرړې نشته دی او وایي کېږي زمکه کې جرړې نشته دی څه شی کېږي او وایي کېږي نجتست من فوق الارض او ما لها من قرار خپل ولاړم نه په بل پسې خطیره دا کومه ونه ده نو تفسیر قرطبی لیکلی دی و شجره الکسوس دا د کسوس ونه ده به وی کسوس ته وی وای د دې دا رنگ چې دی سپینوالی کې سوروالی ته مایلی سپینوالی کې څه شي ته مایلی سوروالی ته مایلی یو نوع دا ده او دویمه نوع دا ده چې غنمو کې کیږي چې دا رنگ شینوالی ته مایلی نو د غنمو کې چې کومه کیږي نو هغه ته منګه او تاسو پریوته او تاسو کوی څوک ته پیروته وایي دا د پیروتی بوټي چې کنه دا نه تصد من فوق الارض د دې بوټي نه تاو شوی وکته جرړ دی او دیمه قول چې دا شجره الکسوس دا د څه ونه ده پیروته په لازمه کې سالک صحیح دا غي بالکل د زمکه سمڅنه ده تاسو د مقبرو له چلاړ شي دا کومې غټې غټې مقبرې چې او دا د پلوڅو بوټي کې ولاړې نو که خیال هم کړی ورونو په دې بوټي باندې بر یو زیړ جال خو شوی د بوټي د دې بوټي ځان مړکا خو د دې ښکته جر نشته دا نج تست من فوق الارض دا وای شوی ښه وای دا دغه ولا ده او مالها من قرار زکه ولا قرار نشته چې دا لاندې بوټي وې او څه خپل لېږي او د دې په تزه یو خارج یو بل مثال مو خیمه چې بوټي یو زمکه کې جرړې نه دا اوس یو قسم له بوټي دي دا ډنډونه نه دا کم ډنډ چې په دې د پاسه یو شین بوټي کېږي غټه غټه پانی دم دی وګو کی کیږي د کته جرلی نه نه جو تصد من فوق الارض ما لها من قرار نو على كل حالنا یا د پیروت و نشوا یا د وګي و نشوا یا شجره الکسوس شوا یا بل شي یا بل شو خدا د سی یو بوټي دی چې نه جرې مضبوطی دی او نه قرارې شلې نو دا شجره خبيثه څه ده دا د شرک او د کفر کلمه چې ده دا مشابه ده د څه شي د پسا د دقه بوټي سره لکه څنګه چې د دې بوټي قرارې نشته او په یو معمولی دیګه ختميږي نو دا د کفر او د شرک کلمه د دین قرارې نشته دلیل یې نشته او په معمولی سوچ ختميږي خو که مشرک سوچ وکړ دویم دا دی دا د شرک کلمه دا مشرک به خطا ویږي خو یو ورکوټه چړې ولا پکار دی چې هغه ته د قران یو څو دلیلونه وایي کنه نو نجو تصد من فوق الارض ما لها من قرار به ولا قرار نه نو دا شجره خبيثه د کفر کلمه د شرک کلمه ده چې د دې مثال دا بیکاره بوټي دی چې دا غي جرړې نه وي د شرک ثبوت هم څه جرړ او دلیل نشته دی بس د زمکه د پاسه راوچته شوې ده او معمولی څه غواړي دلیل غواړي صحابه به د سی ویلي د صحابه یو ایمان د تویما چې دا معمولی سوچ باندې ختميږي د جهالت کې زمانہ کې یو موحد تیر شوی دی چې هغه ته به موحد الجاهلیه ویلې زید ابن عمرو ابن نوفل د الله نبی وې د مس بلده کې د مکی مسفله کې ملاو شو و چې ملاو شو وای ما ته ویل چې ما سره روړی وخوره وای ما ته ویل چې زه قریش روړی نه خورم وی چې لکه ولې نه خوري وی چې تاسو مشرکان وي د غیر الله په نوم لاله کې کوي هغه د جهالت وخت کې الله ته ذهن کې داخله کې نه ولې دا زید بن عمرو بن نوفل ته چا ویلې وی تا دا صحیح عقیده په څه دغه کړه هغه ویلې یو چلو شکنه وی زما یو بوتو ما به په دې وګه ګرځاو یو بوت مې ما به څه ګرځاو په وګه باندې به مې ګرځاو بل ورځ مې لسی کېنو چې ما کله کېنو زلاړم سوري ته کېناستم چې ګورم یو ګیدړ راغی او په اوچته کړو رسای ولري خپل کې دا میته چې وکړ وای سم قار دی ګیدړ لمراغه ته ما د معبود دغه وکړه بي عزتي وکړه وای به می دې شي لقاره چې کور دی وران شته خلته میته زونه نه چې بچ کولې نو ته به ما څه بچ کې ابن قیم الغزه کی ذکر کړی بس معمولی سوچ باندې مال انقرض یو بل صحابي دی غادی په نوم باندې هغه ته چا ویلې وای ته څنګه مسلمان شوې هغه لکه چې مسلمان شوم وای ما وای یو معبود ما د چاکلیټو نه جوړ کړو سالوا می جوړ کړو دا غینه مثال معبود جوړ کړو او قلارې به مې د ترخ کې نیولې او ګرځاوه به مې وای کله چې به زه وګر شوم پوزه به مې تر او شو کوله او به مې خورله کله به غوړو شو کوله به مې خورله وای ځان څه مې چې مړ دا څه شرمې معبود دي چې کله ته خورې او کله تا خورې ورګي کې به دې وسته ته وسته بل صحابي دي هغه د سر نیولې او نبی سلام لراغه و یا رسول الله په دې نه پوهیږم چې دا ما زبلې ونیو کدا به پالو د الله نبی ته ویلې وای مونږ جهالت کې چې دې شي نو دا بندگی کوله هغه تام بندگی کول وای زبر خپل قصه وکما وای کان لی سنم من ابي زما د پلار یو بوتو ماته میراث کې پاتې شوی او ما به د دوه وجنه قدر ولکو یو قدر به مې دی وجنه کو چې دادا میراث مې دی او دویم قدر په دې چې دا مې معبود دی وای خسته دغه به کپڑے مې مولا کړې و بس خوشبو به مې پیچله و یو ورځ مې وای زما ګرډه کې څه پرخ راغی وای د مې یو کوي غاړې ته کینو زلاړم قضای حاجت ته وای چې لاړم غالم یار وای شینو وچ زما کا وش دې شې لرش وای ما چې یار شکر شته قوت دې دا به کې دې چې اسمانون لته دې بل څه به ګرځېدم ګرځېدم باندې چین نه مې تاسو ته چې د سیو الکه کو چانه دې لیدلې موږ نو ورک شوې ويغير جن ويخر راته ولکوي چې له کاغه د خکته نسکور کوي کې پروت دی د هوا پر راغلی له خکته ورسولې و چې ما وکتل وای سره خکته او د خپل برني ولې و او خپل چته کړي وای د برنه مې ته غټي ونی ولې چې ستا د سیو سیو کوم ته زما ژوند برباد په غټو مې شوې دا من بلې ونی وکړو رب سوې ما لها من قرار قرارې ولنشته دي خو معمولی سوچ غواړي بس او یا ما لها من قرار دلیل هم نشته دی خو معمولی لګونتی چې چا کې عناد او حسد او ضد نه نو په معمولی خبرو باندې اصلاح کیږي ومثل کلمت خبيثه مثال دا پلیتی کلمه کشجرتن پشان دا ولې ده خبيثتن چې پلیته ولې نجت السد چې را زرغون شوی من فوق الارض د پاسه د زمکه نه ما لها من قرار نه اغیله څه مضبوط واله پزمکه کې یا ما لها من قرار ما لها من ثبات څکلا کواله نه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را بعض علماء وی وی د هجر مقصد څه ده انذار المكذبين بالعقاب بذكر المحلكين تحذيرا للمخاطبين وتثبيتا للمؤمنين څنګه مې ویلې انذار المکذبین هغه خلک چې د وحی تکذیب کوي هغه یې رہی بالعقاب په عذاب باندې به ذکر المحلکین کم قومونه چې الله هلاک کړی دي نو هغه ته ذکر کوي تحذيرا للمخاطبين دا مخاطب کافر پی رہی وتثبیتا للمؤمنین او د مؤمنانو د اهل الايمان تثبت ذکر کوي په اتباع د وحي د رسول الله عليه السلام باندې انذار المكذبين بالعقاب بذكر محلكين تحذيرا للمخاطبين وتثبيتا للمؤمنين مؤمنان ثابتي مضبوطي په اتباع د وحي د رسول الله باندې دویم قول بعض علما وایي چې مقصد د سورته هجر دوه خبرې دي الخوف والرجاء د الله نه یره او امید یره ورکول د عذابونو نه عذابونه ذکر کړی دي او امید په بشاراتو د متقینو باندې لکه د ابراهیم علی السلام قصې ذکر کړی دا او ایمان بین الخوف والرجاء ایمان کې درې چیزونه دي د ایمان د مرغه مثال دی یو د ایمان کې د الله سره محبت دی د سر د مرغه دی یو وزر د الله نه یره او د وزر څه شي د الله نه امید نو حجر کې الخوف والرجاء تسلسل د هجر مقصد دی دریم قول بعض علما وی وی مقصد د سورته هجر المقاصد العالیه العشره یک مولانا المقاصد العالیه العشره لس غټ غټ مقصدونه سوره هجر ذکر کړي شمارې اولنې مسله هلاک الامم السابقه الله مخکینی بی دینه تبا کړی دي وی موجوده بی دینو کتا سید الله خلاف کوي نو تاسو له مې وګړز در کې او هلاک بن کې هلاک الامم السابقه دیمه ذمت الله بحفظ کتابه نموذج الانسان الذي فسد فطرته دا هغه انسان حالت ذکر کړي چې دا غي فطرت خراب شوه دی د پتوار لسمو په ځل لسم آیات کې څلورم ارزاق العباد مقدره في علم الله وتابعه لمشيته ارزاق العباد د بندگانو رزقونه مقدره فی علم الله دا د الله په علم کې مقدر دي او تابعه لامره و مشیته د الله د حکم او د الله د مشیت تابعدار دي د شلم یو مشتم کې دي دا سوش پینزم بیان عدو الانسان وهو الشیطان الرجیم د انسان دشمن ذکر کوي دا صورت چې هغه شیطان دی شپږم عدم تسلط الشیطان على المؤمنين المخلصين عدم تسلط الشیطان شيطان نشي زورا ور على المؤمنين المخلصين په مؤمنان باني وما كل تغيير يقع في السماوات والارض وما بینهما یکون بامر الله کل تغییر یقع فی السماوات والارض وما بینهما یکون بامر الله هر تغییر چې اسمانونو زمکو کې راځي د رب العالمین په څه باندې راځي حکم باندې راځي دا څو خبرې شوي اتم کفایت الله لرسوله عن الكفار المستهزئين والفرق المخالفه عن الله سبعنا واعد الله لهم ابواب جهنم سبعا د انسان اندامونه چې دي دا ودی او د الله خلاف کوون کې ډلې د صورت کې دام ودی نو الله د جهنم و دروازې تیاری کړې دي نو دغه دا وی وی بیانو ابواب جهنم انها سبعه بس لان کوي دا نه هم چې د جهنم څو دروازې دي نه و وېما لها سبعه ابواب نو اشاره دي ته چې انسان کته د الله خلاف وکړي نو دا و اندامونه دي دي الله به له په دروازو کې په جهنم وسیږي دا څو خبرې شوې نه لسمه غټه خبره بیان نعمت سوره الفاتحه واعطيناك ولقد اعطيناك سبعا من المثاني سوره الفاتحه دا د الله یو غټ نعمت دی نو باقي خلک وایي چې دا لس خبرې د مقصد سوره حجر دی او دا د ټول حجر خلاصم ده چا یو بل تعبیر کړی دی چې مقصد د حجر څه دی بیان حفظ الله لدینه بیان حفظ الله لدینه بس رب العالمین دا زمواري غسته ده چې خپل دین حفاظت کوم زمون مشایخ وای چې مقصد د حجر څه دی انزال العذاب على الاقواب المكذبين المنكرين لحكم الله انزال العذاب على الاقوام المكذبين المنكرين لحكم الله د الله عذاب راځي په قومونو باندې چې هغه انکار کوي د څه نه د الله د حکم نه خو ظاهر چې سورته هجر لګ دسه به به وې کنه نو ان شاء الله چې مقصد د سورته هجر زما د سوچ مناسبه هغه قومونه چې هغه د الله د دین تکذیب کړي دي او الله تبا کړی دي نو دا هغه قصې الله ذکر کوي دی امت ته او دا ګناګاران په الله رب العالمین څه کوي ایرئی او سوره الحجر دا دا هغه سوراتونو نه دي چې په دې کې امثال القرآن نشته دي بسم الله الرحمن الرحیم یو دویم نوم مفسر قرطبي ذکر کړی دی چې دې ته سورۃ النعم وای ولی لکثرت ما عدد الله فيها من نعمه على عباده دې سورۃ کې الله ډیر نعمتونه په خپل بندگانو باندې ذکر کړی دي مقصد د سورۃ یو قول دا دی چې د سورته نحل مقصد دوه غټي خبرې دي سوره النحل مقصد دو غټه خبرې دی یو الرد على الشرك بجميع انواعه الرد على الشرك بجميع انواعه دویم اثبات الاخره قیامت را روان دی اتا امر الله اے مشرک د الله نه ویریږي ور قیامت را روان دی الدال على المنعم الزاما بعبوديته وتحذيرا من جهود نعمته دا دی مختصر والا دا مقصد د صورت ویلې دی چا دا ویلې دی چې مقصد د صورت څه دی بیان موضوعات العقیده د عقیده مسلې ذکر کوي صورت مسألة الالوهية یو مسألة الوحي دو مسألة البعثة درې مسألة ذکر عدل الله والإحسان څلور او مسألة النهي عن الفحشاء والمنكر دا څو پنځه مسألة الحجر والجهاد دا څو شو شپږ مسأله نعم الله دا څو شو اته و او مسأله شکر نعم الله اته او مسأله عدم الجهود عن شکره د الله د نعمتونو نه بچن کې نه شکر نه کې و بیان الامثله د لس خبره د صورت د عقیده ذکر کړي الوهیت وحی بعثت عدل احسان نهی د فحشا او د منکر نه جهاد او هجرت نعمتونه او د نعمتونو شکرې او ناشکرې نه کول او بیان د مثالونو صورت کې دا مسائل دي بعض علما وایي چې د دې صورت مقصد بیان النعمت الالهیه دا الله نعمتونه دي بس دای مقصد دی بیان النعمت الالهیه او تقریبا دولس نعمتونه دي صورت کې ذکر دي شمارې یو د الله عام نعمتونه اتلسم او درې پنځوس کې دویم د وحی نعمت دویم آیات کې دریم د اسمانونو او زمکو پیدا کول دریم آیات کې څلورم دی دریم ویم دی انسان پیدا کول څلورم آیات کې بل دا دی چې الله غذا او لباس د انسان پیدا کړی دی پنځم اتم کې بل دا دی چې د باران وبراوري لسم کې فصلونه راوباسي ولسم کې د کائنات د انسان تابع کړي دي دولسم کې زمکه خسته کړي ده دیار لسم کې درې به تابع کړي دي سواد لسم کې غرونه پیدا کړي دي پنځل لسم کې ستوري پیدا کړي دي شپاړسم کې او د څارونه پیرا وباسي د پشپک شپیتم کې دا دولس قسم نعمتونه چې دا د تدبر د قران نه معلومیږي زمونږ مشایخ وای وای مقصد د سوره نحل څه دی وای دا اول نه یو سل دولس پورې رد شرک اعتقادي او به د اخیره پورې رد شرک پیالي فلن تعبیر د تخیمه دا وکړي دې کې ډېره فائدہ حاصله کړي د سوره نحل مقصد الادله المتنوعه على التوحید بیان نعم الله نو صورت کې د یو څو خبرې دي چې دې ته ویل کېږي مقاصد السوره د سوره النحل امثال دې صورت کې امثال ډیر دي یو بیا آیات ته وګورئ 71 نمبر آیات یو بیا ته الله ړومبنه مثال د پاره د څه د رد شرک او د مشرکینو ای ورونه مثال لړ لړ وی وای دا سان مثال نه دی دا مشرکان وای چې دا زمنګ معبودان د الله سره شریک دي او الله دې له برکو یې سوال کړی دا مشرک ته نه یو تفوس کوم ستا مریشته ده کنه خلی خوزوی مره شته وینځه شته دی دا مره ته ځان څه په خپل حصہ کې شریکې ها مغلی کېږي دا مره تاسو د څه کوي چې دا خپل څونه د پلار نه جیدات د تپاتې دي چې نیم تواله وین کې څوک شریکې دا مری غلام شریکی د سی کوي نه نو د ځان سره غلام نه شریک وای مری نه شریک وای نو دا ټول انسانان د الله عبید او غلامان دي نو دا څنګه الله سره شریک وای څنګه چې تا ته شینې منی او چې الله ته شی به او ته د سی تیاری چې دا شریک دی او دا پلانې دی او دا پلانې دی ګورئ الله وای الله غره کړی دی باز استاد سره په بار په فرض کې بعضی مالدار دي بعضی غریبانان فملذین ندی هغه خلق قتلوا چې غره شوی چې دا مولا دی براد رزقهم واپس کون کی د خپل رزق او خپل دغل د مالونو لا علامه ملکت ایمانهم فاغه مریانو چې د خلاص مالک دی او په هم په سوا چې دی په دې کې شریک شي فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون دا څوم مثال دی دویم مثال او دا مثال د څه څه دی دا مثال د معبود حق او د معبود باطل دی الله یو مثال ذکر کړي مثال د سره ورونه دویم دا دی چې دونه غریب دی چې په اسمان ستوره نه لري او په ځمکه ستوره نه لري په جب کې د غریبۍ نه کیرړي اوازونه کوي لا يقدر على شيء یو روپۍ مساشته یو دا مړی دی څوک دی مړی دی مړی څوک خپلم د بل غلامی ده دویم انتهایی نسمن غریب دی بل طرف ته یو سړی دی هغه حور دی ایوا رزق موسده خسته رزق څوک سره شریکم نشه چې څنګه خرج کړي نو هغه سي خرج کړي زدا انصاف پتا دغه مری او دا سړی برابر دي برابر دي نه دک شانه اے انسانانو دا ستاسو معبودان د مملوکان د الله دي د اساس معبودان څه شي دي مملوکان د الله دي املوکان نه مملوکان مملوک دا معنی چې هغه دغه په اختیار کې نو چې دا مملوک شو روپۍ وسنشت دي محتاج دي یا یوهناس انتم الفقراء الى الله او کوم الله چې دا غ بندگی کیږي هغه څوک دی رازق دی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب او الله رزق هم ور کوي انفاق هم کوي چې څنګه خوخی نو چې هغه مریو د انسان نه دی برابر چې مړې دې انسان د سي مجازي غونته خرج کوون کې دي نو هغه ذات چې حقيقي مالک دی او هغه ذات چې هغه رزاق دی نو هغه بوت او معبود دا به څنګه برابر شي دا مثال د دې دی په شي کې به وي ما ضرب الله بیان کړی دی الله مثال عبدن د یو مرئی عبدن ویل حری وستا مملوکن چې هغه څه د بل ملکیت کی لا يقدر هیڅ وسینه په یو شی ومن او بل هغه څوک دی رزقنا او چې موږ ول رزق ورکړې زمنګ د خوان رزق خسته هغه خرچه کوي دا غینا سر او جهرا په پټو ښکارا نو دوه انسانان دي چې دانه دي برابر نو دا یو انسان چې وهو کل علی مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم دا بل مثال ذکر کړي دا څه شی ذکر کړي دا بل مثال ذکر کړي مثال د سیدی ایورونو لګی شي یو مری دی څه شی دی مری دی یو طرف ته مریم دی غلام دی بل طرف ته جب امکار نه کوي چاړه دی دا لا څکه په هیڅ شي قادر نه دی تعلیم یې نشته کته ته ویل سره بو ډس لس تړس وی به شي نه کوي او اکثر چې چاړه دا اوس غوګونو باندې کار نه کوي پیس قادر نه دی او دا لا څکه مولا باندې بوج دی سم د کدو بوجي د کلو نه لا مولا څنګه بوج دی په کڅو کو ته وای چې موږ ته راکا کنه امر کوي ولا یو مره د سې دی او بل د سې دی چې هغه عالمم دی پیسیم ګټي خې خبرم کوي او په خ او بد تمیزم کوي دا دواړه برابر دي ها خلیو خو ځای برابر دي نه دي برابر نو چې دا دوه انسانان نه برابرېږي نو دقه شان عبد الله ابن عباس وي اب کم څه دي معبود باطل یامر بالعدل څه دي الہ حقا نو هغه الله چې هغه خلق حق لار ته دغه کوي مختاري کول دي انسانان دا غي مقابل کې د چاړاګانو بچي هیڅ باندې نه دي نو ته دا چاړه بیړه د بل مرای سره برابر دی نو دا چاړه انسان مخلوق ته خالق سره برابر دی پوښی دی باندې نو دا مثال د معبود باطل او د معبود حق دی او دویم قول دا دی چې نه دا مثال د مشرک او د موحد دی مشرک کم مشرک اب کم لا يقدر على شيء چاړه دې پیس قادر نه دی هر غټي هر قبر هر بوټي ته د هر پیر او مولا ته سرخ کته کړي او کلن علی مولا او سب بوج دې الله قهر دې چې کوم خوای ولېږي بس دا بلا یو لانجه راوړي یو شرک کړي او بل هغه مؤمن چې امر بالعدل او هو علی صراط مستقیم دا څو مثال شو درې څلورم مثال وګورئ آیات دو نوی قرار شئی ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة زور نه ور کوي آیات کې هغه چاله چې هغه څه کوي ها وعده ماتي یا دویم وی وی آیات کې الزجر لمن ترك العمل بما امر الله به سبحانه وتعالى زورنا د هغه چاله چې د الله او د رسول حکمونو باندې عمل نه کوي او دې آیات کې الله یو مثال ذکر کړی دی مثال دا دی مقاتل وای وای په مکه کې وخزوا د قریشونه رایتلو میو څلو میو رایتا دې کې د مختصر ابن کثیر هم لیکلي دي چې دې خزه کې درې نقصان یو خزه و د خزو عقل د سړو په نسبت ناقصات عقل ودینی دویم دا لیونی و څه شی و كانت حمقا قمقله وليونی و مجنونه لیونی و دریمه دی به څه کول سپنسی به ریشل څرخه به دغه کړی و او ټول ورځ به پړې رکو ما ذکر پورې به ډیر پړی وکړو جولاګنه و حای کچوته وای کله چې به ما خام شکنه به به ته ولګي دا پړې به ټول به ته وسپړل وای زه سبا به به سر نه شروع کوم سبا چې به به د مازیګر پورې کار وکړ به به وران کړ وای به به به سره کوم الله وای د رایتی په خیمه کوي چې د سه لیونی او د جولاګانو د پیخې کوي تاسو څه چلو کوي تاسو چې د الله صلی الله علیه وسلم چې الله ستا بندگی وکاو او ستا د نبی حکمونه به منو او وسې نه کوي سارم لوز وکړه سپنسیم وغختله پړم کلک کو ما جګر ما غلا وسمات کو چې ما تب کې به دی وی چې الله به به سبا ستا تبي سبا یې به خلاف کې نو الله وې دسه لوزونه مما ته وې د دې خزې په خې مکوي ولا تکونو مکه گئی کلتی پشانداز خزې او دا قسمونه ماتوي ولي ان تكون د دې وجه نه چې شته د امتون یو ډله هي اربع چې هغه د ډېرې پیدې والا ده من امتن د بلې ډلې نه نو تاسو وایو چې دې ډلې فائدہ ډېره وکړه او من کما وکړه او راشه لوزونه او قسمونه به مات کړي نو دې آیات کې یا منع ده د دې نه چې قسمونه مه ماتوئ چې د دې ښځې پېښې کوئ تشبیه د ماتوونکي د قسم او د لوز او د الله د بندګۍ د پرېښودونکي د هغې ښځې څه ورکړی دی چې دماغ یې هم خراب وي او کسب یې هم خراب وي او لیونی وي نو تاسې د لیونو پېښې مه کوئ مثال باندې پوه شئ ورپسې آیات ته وګورئ راجح قول دا دی چې دا د مکی والا دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خیریو ته وکړي اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف یا الله ته په دسه قحط راولي لکه د یوسف علی السلام په قوم چې دراوستیو او سوره دوخان کې لسمی ولسم آیات کې د دې واقعې ته اشاره ده الله وی کله رزق وته فراخ راته کو پرې وکړه نو الله له یو مثال ذکر کړي څنګه فازاق الله الله څکله ودیتا لباس الجوع جامې ته ولګي والخوف ودیری ګوري ورونه دولګي جامې خو نه کوي او د یری جامیم نه من کپړې لیدلې دي کاټن کپړه ده لیلن کپړه ده بل ده خدا نشته دکاندار څخه مال لباس الجوع راکا او مال څه شی راکا لباس الخوف راکا دا مثال دی او اصل د قران مثال کله د لندو لندو الفاظ مصلا ذکر کوي دا کپړه چې دا بدن پورې جوخته ده کنه ده ها جوخته د بدن پورې کنه کله سړی دلته ناشته او پرتګیا د کلی کې پروت دی دسی یا کمیس یې انتي نه دا د بدن سڅې جوخته دی وجه نه خزو ته الله سره د بقره کې لباس پیلې دي دا کله بل خاون نه جدا کیږي خدا به نن د کین چې خاون دی جمعه تر روانه دا وې زم درلندم سي خاون دی په سیکل سوري دی دا وې زم مرستل سيناسته والخوف الله په دا یره د سرا وستا او د سیو سول لګول چې کم زی کی بو نو دای به وکیو او دای به څو یری دلبا او دا به همیشه لازم ولکه جامع چې د چا سره لازمي او تر دې بعض علما وایي چې د سیو لګه په الله را وستي و چې یو به ګندګۍ ته کیناس نو بل به انتظار کو چې کله به را پاتېږي چې زی ګندګي وخرمه الله دې موږ دې حال نه وساتي وضرب الله بیان کړی دی الله مثلا یو مثال قريهن د یو کلی والا چې مکه وا كانت وامنتن د امن والا مطمئنتن خپ اطمینان کې وا راتب دې تا فراغ د دې فراخ د هر زینا کوپر وک د الله په نعمتونو چې پیغمبر د مکه نويسته انبیو ته خیره وکړي فازاق الله فسکل والله د دې اهل ته لباس الجوع جامې دولګي والخوف او د یری په سبب دا چې و د یصنعون چې کم کارې کو بس غلط کارونه وکړو الله رب العالمین ونیول او الله په عذاب راوستو او دې سورته ته دویم نوم سورۃ الاسراء وایي بنی اسرائیل ته وایي ځکه د بنی اسرائیل قصې دي کې او د دې هغه ظلمونه او عذابونه دي کې وقبینا الی بنی اسرائیل او اسراء ته وایي ځکه اسراء چې د شپې مزل ته ویل کېږي او دې صورت کې د جناب محمد رسول الله علیه السلام هغه د شپې سفر شوه دی مقصد السوره د بنی اسرائیل مقصد بیان کمال الرساله المحمدیه اشارات و بشاراتنا بیان کمال الرساله المحمدیه د نبی علیہ السلام کامل پیغمبري ذکر کړي څه شي وایمه صبر نزولا ولسم دی او ویمه ترتیبا او نزولا پنځوسم دی قصص نه رسته نازل دی بیان کمال الرساله المحمدیه اشارات و بشاراتنا د نبی علی السلام رسالت ذکر کړي او داغه کمال ذکر کړي په اشارات باندې او په بشارات باندې دیم بعض علما وایي چې د دې صورت مقصد څه دی عظمت شان الرسول په دنیا او آخرت د الله د نبی عظمت شان ذکر کوي په دنیا او آخرت کې دا ډېر اوچت پیغمبر دی دریم قول بعض علما وایي چې د دې صورت موضوع ده العقيده وقواعد السلوك الفردي والاجتماعي وآدابه وبيان شخصية محمد صلى الله عليه وسلم بيوما بيان موضوع العقيدة العقيدي مسألة ذكر كي وقواعد السلوك الفردي والاجتماعي او انفرادي او اجتماعي قواعد ذکر کوي و آدابه او د زندګۍ آداب ذکر کوي و بیان شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم او د جناب محمد رسول الله شخصیت ذکر کوي څلورم قول زمون مشایخ وی وی د دې صورت بنی اسرائیل مقصد منع د څلورو کارونو نه ده چې هغه اسباب د عذاب ګرځي اول انکار د توحید نه سبب د عذاب ده اته پنځوس پورې دا مسله ذکر کړي دویم انکار د معجزې نه سبب د عذاب دی وما منعنا ان نرسل بالآيات د آیات کې دریم اخراج الرسل سبب العذاب پیغمبران د کلی نه ایستل د سبب د عذاب دی او څلورم استحزاب الرسل سبب العذاب پیغمبرانو سره ټوکی کول د سبب د عذاب دی د سلام آیات نه رسوي لیکن لن مقصد چې الله زموږ ذهن ترا چلې دې صورت نه هغه ده ته عظمت شان الرسول بذكر الاسراء والمعراج وعاقبه من انكر الرسل بذكر حالات بني اسرائيل عظمت شان الرسول د نبی سلام عظمت شان ذکر کړي به ذکر الاسراء والمعراج د معراج واقعا ذکر کړي وعاقبه من انکر الرسل او اخر انجام د هغه چا ذکر کړي چې پیغمبرانو نه انکار کړي دي دا په ذکر د حالاتو د چا باندې د بنی اسرائیل باندې دې صورت کې یو خبره ابتدا کې کومه هغه دا دی چې نبی علیہ السلام چې دا چکر والے او اسمانونو ته تلو نو په دې شپه باندې دوه مزلې شوې وي یو مزل د مسجد حرام نه بیت المقدس پورې شوی و د شپې مزلو نو دې ته څه نوم وایي اسراء ته وایي دویم د بره اسمانونو ته چې شوی و نو هغه ته معراج وایي نو سورته النجم کې د اسمانونو سفر دی او سورته بنی اسرائیل کې دا د څه شي سفر دی ها اسراء د بیت المقدس دی او دا د معراج حدیث دا د څلور څولېخت صحابهونو ثابت دی او دا په تواتر ثابت دی او په دې باندې اجماع د امت ده او حافظ عماد ابن کثیر وای چې د دینه چې څوک انکار کوي یا به ملحدی او یا به زنديقي نن خلک راووتل معراج نه مانی وای معراج واقعا نشه دا څه ټوکی دی وسه خوبونه دی په نبی جادونه دی شوی څلور څولېخت صحابهونه نقل دي متواتر دی د امت اجماع ده په ابن کثیر وای چې د دینه منکر یا ملحد دی او یا څه شی دی زنديق دی او راجح قول دا دی چې دا معراج د نبی علی السلام چې شویو نو دا روحن او جسدن دواړه شویو او امام بهقي وی چې دا اسراء او معراج دواړه په یو شپه کې راغلي سید دا معراج واقعا چې دا دا مختلفو ځلو باندې شوې ده مولاري قاری لیکلي دي او امام شعرانی وی وی څلور دې ځل دا واقعیا شوې ده حکم چې قران سوره بنی اسرائیل او سوره نجم کې ذکر کړي نو دا روحن او جسدن شوې ده څه شي شوې ده روحن او جسدن شوې ده بعض خلک دا څه اشکال ذکر کوي چې بخاری کې روایت ده د انس ابن مالک چې پسته قضا وهو په مسجد الحرام رسول الله را یې شوی او د په مسجد الحرام کې نو دا د خوب واقعا ده نو یو خدای دې چې دا شریک دی دې کې او د شریک راوي تهذیب التهذیب څلورم جز درې سواته دې شته وی چې دلته روایت کې شریک خطا شوی دی او دویم دا دی نووی لا په شرح د مسلم کې په حواله د قاضي عیاض لیکلي دي چې دا به خطا کېده په ډیرو روایتونو کې ان شریکا له او حاما دیم دا چې پسې قضا وو په مسجد الحرام د حدیث کې سوچ وکړي رسول الله لاړ څه شي لا بیت المقدس ته او به اسمان لا بیرته مسجد حرام لا راغی او چې راغی د شوه او به را پاتې نو مسجد حرام کې نو دین خدا نه لرمېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قصه د خوب شوې ده کله وای ابن جریر یو روایت راوړی دی چې عائشه رضی الله عنها وای چې ما د نبی علیہ السلام بدن نه دی ورکړې ما فقط جسد رسول الله نو وای دم دلیل دی په دې باندې چې دا د خوب قصه ده نو د دې دوه جواب دي یو جواب دا دی چې د دې سند کې محمد ابن حمید دی میزان الاعتدال دریم جز کې وای وای کذاب ردی المذهب او دیم راوی دی کې محمد ابن اسحاق هغه باندې علما کلام کړي دي دیم دا دی معراج واقعا مکه کې وکړه مدینه کې و ها مکه کې به کړه ځکه مسجد حرام د مدینه کې نه دی رد شي کې دی مکه کې او دا عائشه واده چرته شو نو څنګه وی چې ما فقط تو جسد رسول الله خو معلومی کی دا ده چې دلته راوی دروغ ویلي دي راوی څه ویلي دي دروغ ویلي دي او دا عائشه باندې سي دروغ تړلې دي او دا محمد ابن حمید دا ډېر کذاب وو دا بس چې عربي جوړول وای د رسول الله د سویلې او بل د سویلې دي کله وای بیهقی په دلایل النبوه کې د عبد الله بن مسعود روایت راوړی دی چې دا د معراج واقعیا د خوبونه وو نو دا دې په سند کې ابو هارون العبدی دی او ابن کثیر وای سمته غوسه شوی دی وای ابو هارون العبدی اکذب من فرعون دا فرعون هم ډېر ورزمار دی دروغ جن دی د سم د دروغ وجوړه کې کړی دی کله وی ابن جریر وی د معاویه رضی الله عنه نقل کړی دی چې دا د معراج واقعا د خوبونه رښتینی وو جواب دا دی دا غي سند کې محمد ابن حمید او محمد ابن اسحاق دی نو نور غرزین راوتل نو هغه ویل چې ګوره په دې شپه باندې په اول اسمان کې بابا آدم ولید او په دویم کې یحیی او عیسی ولید او دریم کې یوسف او څلورم کې ادریس او پنځم کې هارون او شپږم کې چوون موسی علی السلام او اوم کې بابا ابراهیم او وای دا دلیل دی په دې باندې چې انبیا ژوند دي د حیات الانبیاء عقیده په تفریق کړه جواب دار چې دته عالم امثال وای مرقات کې مولا لقاری ولسم جز کې وای او شبیر احمد عثماني فتح الملهم کې وای ولم يثبت عن احد وای دا د یو صحابي نم نه دي ثابت چې انهم خرجوا من القبور کني چې د انبیا د قبرونو نه راوتلي بل په دې شپه باندې نبی علیہ السلام واعظان لیدلی کني دا خپل اسلام ولې ولنو خنوت دي په دې ته مسل له الانبیاء مرقات کې مولا علي قاری لیکلي دي او دویم دا چې دا خلک چې دا څوک دي ته خوبونه وای نو دا ما ویل چې امام شعرانی وای چې څلور دیر سل دا واقع شوه دا خو یو ځل چې قران ذکر کړي دا نو الله رب العالمین بعبده وی څه شوی دلته وګورئ څه وی سبحان الذي اسرا بعبده تاسو خیر دې لک تکلیف وکړي خپنه شي سورې نه جمله غراواړه وای الته الله رب العالمین د جناب محمد رسول الله علیه السلام بارکه الته کلمات ته وګورئ آیات لسم ته وګورئ فاوها الى عبده ما اوها الله وحی کړي خپل عبادت روح ته عبادت نه وایي روح ته څه شي نه وایي عبادت نه وایي کدا روحانن وي نو الله به عبد به وسه فاوحى الى روحه ما اوحى الى عبده دلته وګورئ سبحان الذي اسرا بعبده عبدي ویلې دي او رسول الله عليه السلام وی مال وی دا غره وسته شو دا بوراک را وسته خر نه غټو د چرنا اسنه لګوړو کې او د سترګې د پړق په شان زیږي به می صحیح کو کوو نو روح په باندې براق څه کوي روح به براق ته څه ضرورت اوس به ته ویل چې راځه اوس دا فتنه راوته معراج واقعا نشته دیو نبی سلام باندې جادو نه دی شوی عائشه رضی الله عنها ساته کلنې یو نه کلنې کې واده نه دی شوی دا منکرین حدیث دي او دای په سر وای یرا بس یا کتاب لیکل قرآن مقدس ابل څه نومې دی اوسه بخاری محدث او قرآن مقدس د خلک دی خدیندار دیندار خلک بزان ته وای لیکن یاد ولرئ ورونو ګره د منکرین حدیث دی پنجاب کې یو بل بر تور پیدا شوی دی هغه منکرین حدیث دی او دای په دسه وخت راځي چې دوی یو بل د قسمونه او طلاقونه ورځي چې موږ د قصې نه دی ویلي خو نه دا خبره سړي د خلیل وتلی دیو جن ابن کثیر لیکي چې څوک د دې معراج د واقع نه انکار کوي دا یا ملحد دی او یا زنديق دی هغه به ته ملحد او زنديق وي از موږ استاد اصطلاح کې موږ ته سوچه په دیپلوم کافر ویو د څه کم هم نه نو سوره دی بنی اسرائیل د کې مقصد څه دی عظمت شان الرسول صلی الله علیه وسلم وعاقبه من انکر بذکر حال بنی اسرائیل سورة الكهف دببه ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم باقي درس شو كده